بسم الله الرحمن الرحیم هو بشک هغه غوښتنې حق دي کم چې موږ له دوی څخه کړې وي یعنی ځکه هغه کمې غوښتنې چې موږ د اسلامي خلافت خراسان ولایت څخه کړې وي ځکه هره غوښتنه موږ د قرآن او حدیث په رڼا کښې دننه کړې ده نو د هغوی غوښتنو مختصر نچوړ او اصل دا ده اول یوه غوښتنه موږ دا کړې وه چې دلته خلافت ته چې هر څوک راځي هغه به خالص په قرآن او حدیث عمل کوي او د مسلمان نوم به ځان ته خپلوي او دا شرکي نومونه به له خپلو ځانو لرې کوي چې زه حنفي یم یا زه شافعي یم وغیره او دغه رنګه هر هغه نوم چې د هغه په قرآن او حدیث کې ثبوت نه وي هغه به څوک د خپل ځان لپاره نه ږدي او که ملګری چې د قرآن او حدیث په رڼا کې د حنفیت رد کوي نو هغه ملګري ته به څوک غوسه نه کوي او نه به زندان ته اچول کیږي او نه به یې پر بیانو پایبندي لګول کیږي او دویمه غوښتنه زموږ د قرآن او حدیث په رڼا کې له دوی څخه دا وله چې د منهج د کتابو هره خبره دې په قرآن او حدیث تلله کیږي بیا دې عمل ورباندې کیږي ځکه چې په دې خبرو کې په بعضو کې شیخان غلط شوي دي او بعضې خبرې چا له خپلو ځانو پکښې دننه کړې دي، نو اوس چې څوک مطلق په دې خبرو باندې عمل کوي، خالص په دې وجه چې دا زموږ د منهج علماء دي او زما ورباندې اعتماد ده چې دا موږ ته غلطه لار نه راښيي، نو دا شرک او کفر ده، ځکه چې دا خاص هغه د یهود او نصاراوو تقلید ده او د دغه خلکو او د حنفي مقلدینو یو فرق هم نشته او د دغه ایات مصداق دې اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله یهودو نصاراو خپل ملایان او خپل پیران علاګان جوړ کړي او بیل الله څه معنا یعنی په تحلیل او په تحریم کې د ملا او فیر په خله بسوالی کړی وای د الله خبرې ته نه کتل او هر هغه ملګری بل خبر ده او هر هغه ملګری چې هغه دا خبره کوي چې د منهج د کتابو خبرې دي په قرآن او حدیث تللی کیږي بیا د عمل ورباندې کیږي نو هغه به نه وهل کیږي او نه به یې پر بیانو باندې پایبندي لګول کیږي او درېیمه غوښتنه زموږ د قرآن او حدیث په رڼا کې له دوی څخه دا وله هر هغه علاقه چې د مجاهدینو له خوا ونیول شي نو د دغه علاقې په خلکو کې هر هغه څوک چې په هغوی کښې ښکاره ناقضات د اسلام وجود ولري ښکاره دا معنا چې وروسته تر ارتفاع موانع تکبیره به له هغوی استطابت کول کیږي ځکه چې په دغو خلکو کې اکثره خلک داسې دي چې د قرآن او حدیث له دلایلو ورسېدو سره بیا هم څوک د قبرو په عبادت اخته دي او څوک د پیرانو په عبادت اخته دي او له قبرو څخه څه غواړي او پیران علم الغیب بولي او څوک فیصلې په دیموکراسي قانون او قبایلي نظامو کوي او څوک بیا فیصلې په خپل خودساخته مذهب کوي چې زه حنفي یم فلار او نیکه مې حنفیان دي او خاندان مو حنفیان دي او ملایان مو حنفیان دي او څوک بیا د رسول الله د سنت طریقو په مقابل کې رواجونه چلوي وغیره یعنی یعنی سره له دې چې د دلایل هم ورسېدلي دي د قرآن او د حدیث هغه دغه باوجود دوی دا کارونه کوي او څلورمه غوښتنه زموږ د قرآن او حدیث په رڼا کې له خلافت دا وه هغه هغه د خلافت په خاوره کې دننه داخل چې کوم عوام دي نو په هغوی کښې هغه خلک چې هغه د امریکایانو او مرتدینو په امر چلیږي یعنی کله چې مرتدین د عملیاتو لپاره راسي چې د مهاجرینو پر کورو باندې عملیات کوي نو دغه مرتدین و دغه عوامو ته حال ورکړي چې راووځي نو دغه عوام د دغه مرتدینو په امر باندې ورووځي او چې کله مرتدین ورته ووایي چې لاړ شي نو دوی د دغو مرتدینو په امر باندې بیرته راشي نو د داسې خلکو حکم د قرآن او حدیث په رڼا کې دا ده چې دا مرتد دي او دویم قسم ته هغه عوام دي د خلافت په خاوره کې داخل چې هغه د قرآن او حدیث و خبرو ته د وهابیت او وحشت په نظر ګوري یعنی فناقضاتو د اسلام کې واقع وي بیا هم خپل ځانونه نه ورڅخه راباسي او طلب یې هم نه کوي له دې وجې چې وهابیان نه شو ځکه چې موږ خو له وخته حنفي مذهب یو فلار او نیکه او خاندان مو ټول پر دغه حنفي مذهب را روان دی او دا نوی دین چې د خلکو راوړی ده دا موږ نه شو قبلولای ځکه چې دا هغه عوام دي چې د مسلمانانو حکومت ورباندې راشي بیا خالص تش په خوله بعضې داسې اسانه خبرې مني او چې د مرتدینو حکومت ورباندې راشي بیا دوی واپس ټول ورسره مرتد شي او دا خلک معذور بالجهل هم نه دي ځکه چې د خلافت اسلامي په دغه ځای کې پنځه کاله وشو او په دا پنځه کاله کې دوی په دې ځانونه نه کړل خبر چې مسلمانان پر حق دي او که امریکایان پر حق دي او په دې خپل ځانونه نه کړو خبر چې امام صاحب پیغمبر ده او که محمد رسول الله پیغمبر ده سره له خبرې چې بعضې جنکیو له خپل ځانونه راورسول چا له ایرانه چا له روسه او چا له هنده چې دلته په خراسان کې شریعت نافذ شوی ده چې د شریعت تر سیوري لاندې خپله زندگی تیره کو او د غرنګه بعضې جنکیو له امریکې خپل ځانونه راورسول لپاره د دې چې دلته په خراسان کې د الله قانون راژوندی شوی ده چې بمبار ورباندې وکړو او ختم یې کړو خو د دې باوجود دلته په داخل د خلافت کې دې بیا یو څوک زندګي کوي او ځان ته دې مسلمان هم وایي او دا کونډې او اتیمان او دا بمبارونه دې هم ویني او بیا دې هم دی په هیڅ نه وي خبر او معذور بالجهل دې وبلل شي نو که دا خلک هم معذور بالجهل وبلل شي نو بیا په دنیا کې مرتد څوک وي نو بیا به په دنیا کې مرتد څوک وي نو د دغو خلکو حکم د قرآن او حدیث په رڼا کې دا ده چې دا مرتد دي هغه په دې دلیل چې دوی د الله له دینه اعراض کړی ده او بیا د ځمکې او فټي چې دوی د هغه لپاره وخت تېروي او یا د مجاهدینو ته فکرایه سامانونه راوړي دا د دوی لپاره موانع تکبیر نشي جوړېدای ځکه خالص په خدمت که سړی مسلمان کېدلای نو تر ټولو لوی مسلمان به ابو طالب وای چې د رسول الله یې په سختو حالاتو کې مفت خدمتونه وکړل نو زموږ له خلافت څخه غوښتنه دا وله چې له دغه رنګه خلکو سره دې د قرآن او حدیث په رڼا کښې دننه حساب وشي حساب دا معنا چې د دوی لپاره دې تاسیسې جوړې شي او دوی ته دې د عقیدې تعلیم ورکړل شي یعنې که په زور وي او که په رضا وي پر دوی باندې دې قرآن او حدیث پوره نافذ کړل شي او بله خبر او موږ تاسو چې دا یو څو کسان په عقیده نشو پوه کولای بیا نو د نورو علاقو د نیولو ضرورت څه ده او چې دا خلافت والا داسې ویلي وای هم صحیح خبره وه چې د عوام خو کافران دي خو فی الحال دوی په موږ کار نه لري داسې د معهدې په شکل فراته دي بیا هم صحیح خبره وه خو دوی داسې هم نه کول بلکې سره له دې ټولو کفریاتو کم چې په د عوامو کې موجود ول بیا به هم د عوامو ته ویل چې دا اصلي مسلمانان دي او زموږ ورونه دي او چې کوم ملګري به کافر ورته ویلو هغه به یې زندان ته اچولو او وهل به یې چې تاسو زموږ په ورونو کې ته چې تاسو زموږ په ورونو ته کافران وایاست هغه به الله هر وخت دغه ورونه پر دوی مسلط کړي ول ځکه چې نبی علیه السلام وایي چا چې د ظالم کمک وکړي نو هغه ظالم به الله پر ده مسلط کوي او بله دا خبره موږ دوی ته کړې وله چې تاسو دین ورښه یاست نه او په دوی کې طلب د زده کېدو نشته نو زموږ څه ګناه ده چې دوی ته به کافر نه وایو دا خلاص شو او بل خبره او بل خبره دا چې د خلافت والا به ویل چې له یو چا څخه په عقیده کې پوښتنه کول بدعت ده ځکه چې زموږ په منهج کې داسې راغلي دي او موږ په جواب کې ورته وویل و دوی ته ورته ومو ویل چې په عقیده کې له کیفیت څخه پوښتنه کول بدعت ده او دوی بیا راته وویل په عقیده کې مطلقه پوښتنه کول بدعت ده او د دوی دلیل دا و چې صحابه و دا کار نه دی کړی او زموږ دلایل دا ول اول چې الله عز وجل وای ما نه دی پیدا کړی فیریان او انسانان مګر لپاره د عبادت او په عبادت کې اول د الله د توحید پیژندل دي او دویم دلیل حدیث د مطاع مالک ده نبی علیه السلام وینځې ته وویل اين الله چیرته ده الله فقالت في السماء هغې ورته ویل چې په اسمان کې ده فقال پیغمبر علیه السلام ورته وویل من انا زه څوک یم فقالت منځې ورته وویل انت رسول الله ته رسول د الله فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم نو رسول الله ورته ویل اعتقها چې ازادې کوي مسلمانه ده دریم دلیل معاذ رضی الله عنه چې نبی علیه السلام و یمن ته لېږی نو ورته ویې ویل چې اول و خلکو ته د عقیدې دعوت ورکړه او څلورم دلیل په قبر کې به هم اول د عقیدې پوښتنه کیږي پنځم دلیل خالص په دارالاسلام ته خو په راداخلېدو خو سړی نه مسلمان کیږي یعنی خالص و دارالاسلام ته په راداخلېدو خو سړی نه مسلمان کیږي تر څو چې یې اسلام په خپل ځان کې نه وي داخل کړی خو زموږ د دې دومره دلایلو سره دوی به موږ ته ویل یعنی د دې باوجود به دوی موږ ته ویل چې پر موږ باندې خالص د خپل منهج د خبرې نافذول فرض دي او د منهج هره خبره به موږ په تاسو باندې منو بیا که په زور وي او که په رضا وي او دا کم دلایل چې تاسو وویل و دې ته زموږ د منهج د خبرې په مقابل کې هیڅ اعتبار هم نشته او اصل خبره داسې وه او خلک نو نور موږ څه کول چې پوښتنې مو ورڅخه کولې خالص د دې لپاره به مو پوښتنې ورڅخه کولې چې زموږ تر راتلو چې زموږ تر راتللو مخکې دا خلق په قسم قسم کفریاتو کې واقع ول چا د قرآن او حدیث په مقابل کې په قومي جرګو فیصلې کولې او څوک د مذهب په عبادت اخته ول او څوک د قانون او رواجو په عبادت اخته ول وغیره په لسګونو ناقضاتو کې واقع ول نو زموږ پوښتنې د دوی لپاره نو موږ پوښتنې د دې لپاره ورڅخه کولې چې دوی موږ ته هغه خپله زړه عقیده بیان کړي نو د قرآن او حدیث په رڼا کې موږ د هغې رد ورته وکړو او نوره د قرآن او صحیح حدیث عقیده ور وښیو خو د دې باوجود په دې خلافت کې دا بعضې مشران او حسبې والا به ویل چې دا کار بدعت ده او موږ به یې له دې خبرو څخه منع کولو یعنې یو چا ته خالص د الله عز وجل توحید ورښودل و دې ته دوی بدعت وایو العیاذ بالله او بیا یې وراته وویل چې له د عوامو پوښتنه مه کوه بس ډاریک شیان ورښیه یعنې دغسې که دې یو شی ور وښودلی خو صحي خبره ده خو د زړې عقیدې پوښتنه مه ورڅخه کوه نو تاسو ګورئ ای ملګرو یعنې تاسو ګورئ دا خبره داسې مثال لري لکه په یو لوښي کې چې مردارې اوبه پروتې وي او یو څوک درته ووایي چې دغه مردارې اوبه مه ورڅخه تویوه او نورې حلالې هم پکښې تویه که چې ټولې ښه سره مردارې شي دا خلاص سو دا خبره او بله خبره هغه که څه هم ما په ویډیو کې دوی ته نه ده کړې خو هغه مخکې ما والي ته کړې وله هغه دا خبره ما والي ته ویلې ول هغه زنانه چې هغه کونډې شي هغه باید په دارالاسلام کې پاتې شي سره له دې خبرې چې دا بعضې زنانه دلته بعضې خلک شته باسي یې نو دا خلکو ته باید د شریعت په چوکاټ کې کلکه سزا ورکړل شي نو والي په جواب کې راته وایي وایي دا خو څه د کفر کار نه ده خالص د ګناه کار ده یعنې دا زنانه خالص ګناهګاره ده نو تاسو ګورئ ای ملګرو و دې خبرو ته اکثره خلک نن په دارالحرب کې په قسم قسم ناقضاتو د اسلام کې واقع دي څوک د قرآن او حدیث په مقابل کې مذهبونه چلوي چې زه حنفي یم وغیره او څوک بیا د دیموکراسي عبادت کوي او څوک بیا د رواجو عبادت کوي او څوک بیا د قبرو او فیرانو عبادت کوي او څوک بیا په نورو ناقضاتو د اسلام کې واقع دي نو د زنانه خوم خامخا په یو کفر ورسره اخته کیږي او که چیرې اخته نه شي بیا هم چې دارالاسلام جوړ وي او څوک هجرت نه ورکوي نو داسې خلکو په حق شي نو د داسې خلکو په حق شي نبی علیه السلام دا فیصله کړې ده چې زه له دوی څخه بیزاره یم او په قرآن و حدیث کښې د دوی په باره کښې نور هم ډیر وعیدونه راغلي دي او که چیرې یو څوک په ناقضاتو د اسلام کې واقع کیږي یا پکښې واقع وي بیا هم دوی هجرت نه کوي نو د داسې خلکو په حق چې الله عزوجل د سورت نساء په اوه نوي نمبر آیات کې دا فیصله کړې ده فاولئک مأواهم فاولئک مأواهم جهنم وساءت مصیرا الله وای ځای د دغو خلکو جهنم ده او دا جهنم ډیر بد ځای ده له وجې د ورتلو څخه الله وای دا خلک جهنمیان دي او په سورة المنتحنه کې په لسم آیات کې الله عز وجل ویلي دي چې تاسو مؤمنې زنانه و کفارو ته فلاس مه ورکوئ ځکه چې لا هن حل لهم ولا هم یحلون لهن نه دي مؤمنانې زنانه په نکاح حلال و هغوی لره و هغوی کفار لره او نه دی هغوی کفار فنکاح حلال و دی مؤمنانو زنانو لره او بل دا خبره هم و چې ده بعضې مشرانو ښځې به هم دارالحرب ته راتلې له خپله مور او پلار او قریبانو سره به یې شپې وکړې بیا به بیرته واپس دارالاسلام ته راغلې سره له دې خبرې چې الله عز وجل وئيلي دي والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا او هغه کسان چې ایمان راوړی د او هجرت یې نه دی کړی نشته تاسو لره د دوستانې د دوی نه هیڅ حق تر دې چې هجرت وکړي الله ستاسو د دې دوستانه نشته سره تر هغو چې هجرت یې نه کړی و دارالاسلام ته نو هر کله چې موږ دغه رنګه غوښتنې د قرآن او حدیث په رڼا کې دننه له دوی څخه وکړې خو دوی قبولې نه کړې بلکې دوی دا وویل چې په دغه رنګه غوښتنو زموږ سب خرابیږي دا خو تاسو منافقان یاست زموږ سب را خرابوئ او اختلافات جوړوئ او چا رالیږلي یاست جاسوسان یاست او تکفیریان یاست او زما په قتلولو پسې یې خلک راولېږل او سم ډېر کوشش یې وکړ خو الحمدلله الله عز وجل زه په خپله مهرباني او نصرت سره د دوی له شره وساتلم او الله عز وجل دې هر وخت هر ځای هر مؤمن داعي د حق د هر باطل پرست له شره وساتي خو زه په دې ځای نه یم خبر چې دا زما په قتلولو کې به د بعضو کسانو لاس وي او که به د ډېرو خو که دوی هر وخت له ما څخه پوښتنه وکړه زه به یې انشاالله د الله په توفیق سره ډېر زر ښکاره ثبوتونه ورته پیش کړم او د یو داسې کس په باره کې چې هغه یو چا ته خالص د قرآن او حدیث خبره کوي او د یو الله توحید ته بلنه کوي نو ضرور د داسې کس خبره چې څوک ځان ته مسلمان وایي هغه یې ومني او ده ته د ضرر ورسول او د ده قتلول دا خو بیخي ونه کړي ځکه چې پر داسې خلکو بیا د الله عزوجل قهر او غضب او عذابونه نازلیږي ځکه چې الله عزوجل د سورة المؤمن په اتویستم نمبر آیات کښې فرمایي اتقتلون رجولا ایا تاسې وژنئ قتلوئ یو داسې سړی ان یقول ربی الله چې دی وای زما رب یو الله ده د یو الله توحید ته بلنه کوي وقد جاءکم بالبینات من ربکم او یقینا راولي دي تاسو ته دلیلونه له رب ستاسو څخه او تاسو ته ښکاره دلایل هم وایي بیا هم تاسو دا سړی قتلوئ او الله رب العالمین وایي ومن یقتل مؤمنا متعمدا چا که قتل که یو مؤمن مسلمان یو مؤمن په قصد سره فجزاؤه جزا د دغه قاتل سي ده جهنم جهنم ده خالدا فيها هميشه به په دې جهنم کې وي وغضب الله عليه الله ما غضب کړی د پر د قاتل باندې ولعنه او لعنت مې کړی د پر د قاتل باندې واعد له او تیار کړی مې د دې قاتل لپاره عذابا عظیما عذاب دردناک په یو بل آیت کې الله رب العالمین وایي یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا اې ایمان والاو کله چې تاسو سفر کوئ د الله په لار کښې په جهادو کښې نو تاسو تحقیق کوئ د دې لپاره الله وایي چې له تاسو څخه مسلمان ونه وژل سي مسلمان قتل نه کړئ احتیاط کوئ او نسائی او ابن ماجه او ترمذی د ابو سعید خدری او ابي هريره رضی الله عنهما څخه روایت کړی ده چې نبی صلی الله علیه وسلم وویل لو ان اهل السماء واهل الارض اشتركوا في دم مؤمن لاکبهم الله في النار که د اسمان او ځمکې ټول اوسیدونکي د یو مؤمن په قتل کې شریک شي نو الله عزوجل به ټول هغه جهنم ته گذار کړي او بل له دې وجې څخه یو مؤمن مسلمان قتلول چې هغه رد د شرک او تقلید کوي نو تی وژنې قتلوي یې نو په دې سره سړی مرتد کیږي دا قاتلین چې دي دا مرتد دي دي ته مرتد ویل کیږي ځکه چې د دوی په اصل کې بغض لما انزل الله سره ده چې قرآن او حدیث دي یعنی که دغه مؤمن موحد داعي د حق د شرک او بدعت رد و نه کی یعنی لکه دا اوس چې کوم موجوده شرکیات دي لکه رد حنفیت یا رد نور تقلید و نه کی نو بیا تاسو نه قتلوي او کدی رد تقلید او شرکوي تاسو قتلوي نو دا په اصل کې لمانځل الله سره بغض ده په دې سړی مرتد کیږي نو له دغې وجې څخه که هر چا زما د قتل اراده کړې وي یا د غرنګه د بل مؤمن د عید حق د قتل اراده یې کړې وي په د اراده سره دا خلک ټول مرتد دي له سره دي ایمانونه راوړي په دې کې هیڅ شک هم نشته د دوی په ارتداد کې او بل دا خبره خلاصه شوه او نور جوابونه خو یې موږ نه دي لیدلي خالص د ټلیګرام په رسنۍ یې دغه یو څو جوابونه راغلو اول چې تقلید دونه او حنفیت او مذهبونه که په اسلام کې نه وای نو بیا به زموږ مشر ابو محمد العدناني داسې نه ویل چې خلافت ته دي حنفیان راځي او شافعان دې راځي وغیره او دویم جواب یې دا وای او حنفیت او تقلید که په اسلام کې نه وای نو بیا به زموږ والیان لکه حفیظ سید خان او ابو سعید ملا دا به له تقلید او حنفیت سره نه قتل کېدل او دریم جواب یې دا وای چې موږ خو هغه د ملا عمر د وخت حنفیت چلو او دا اوسنی په پاکستان کې چې کم حنفیت دی لکه د قاضي حسین احمد او یا سمیع الحق دا خو موږ هم نه منو بلکې موږ خو هغه پخوانی حنفیت چلوو څلورم جواب څلورم جواب یې دا وي حنفیت او مذهبونه که په اسلام کې نه وای نو بیا خو به یې زموږ مشرانو رد کړی وای نو دا د دوی موږ ته د قرآن او حدیث په مقابل کې جواب راکوي یعنی نو دا دوی موږ ته د قرآن او حدیث په مقابل کې جواب راکوي چې د قرآن او حدیث په مقابل کې موږ ته خالص د خپلو مشرانو اقوال او افعال پیش کړل نو ځکه دوی هم الله عز وجل له داسې سختې ناکامۍ سره مخ کړل دا ځکه چې الله عز وجل ویلي دي فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او تصيبهم عذاب اليم پس ودی ویریږي الله وی هغه کسان چې دوی مخالفت کوي له امر د رسول الله څخه له خبرې د رسول الله سره کژوالی کوي نیمه نیمه مخالفت ورڅخه کوي نو دوی دې وبېرېږي له دې څخه دې وبېرېږي چې وبرسېږي دوی ته فتنه فتنه یا به عذاب دردناک ورته ورسېږي فتنه څه معنا فتنه الله به دا سړی کافر کې یا به منافق کې او یا به یې په زړه مهر ولګوي او یا به یې په نحقه قتلو اخته کې او زه و دوی ته دا وایم والله العظیم چې د صحابه و صفات مو په خپلو ځانو کښې نه وي پیدا کړي که تر هغو پورې نه په دنیا کې کامیاب شوي او نه په آخرت کې ځکه چې الله عز وجل وایي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به که دا خلکو داسې ایمان راوړ پر قرآن او حدیث باندې لکه څنګه ایمان چې تاسو راوړی د ای صحابه وو فقد اهتدوا یقینا دا خلک په دغه وخت کې پر هدایت شو و ان تولو که دوی وګرځېدل دغه رنګه ایمان یې نه راوړ پر قرآن او حدیث باندې فانما هم فی شکاک فی شقاق نو یقینا دوی په سخت اختلاف کښې دي فسیکفکهم الله وهو السمیع العلیم زرد چې کافي به شي ستا الله له طرفه د دوی څخه یعنی که د یهود او نصاراو مشرکانو او منافقانو ټولو ستاسو د ایمان په شان ایمان راوړو چې ټول انبیا ومني او د الله تعالی ټول صفتونه او ټول حکمونه ومني او په اخلاص سره توحید قبول کړي نو په دغه وخت کښې به په هدایت وي او په بل آیت کې الله عزوجل وایي امینو کما امن الناس داسې ایمان راوړئ لکه څنګه ایمان چې صحابه و راوړی ده او نبی علیه السلام ویلی دی زما په امت کې به زما په امت کې په درو اویا ډلو کې جنتي ډله هغه ده چې پر دغه لار او طریقه به را روان وي چې زه او زما اصحاب روان دیو او دا نورې دوه اویا ډلې به ټولې اور ته ځي نو تاسو راشئ اوس د بعضو صحابهو یو څو صفات وګورو په صحابهو کې دا صفات وایي چې هغوی به د هر چا خبره په قرآن او حدیث تلله بیا به یې وراخستله حتی د ابوبکر او عمر خبره به هم بې دلیله نه منله حتی د ابوبکر او عمر خبره به یې هم بې دلیله نه منله دلیل یې ورڅخه غوښتی ځکه چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې کله د موانعین زکات په خلاف د جهاد اعلان وکړي نو صحابه و سمدستي دا خبره نه ده ورسره منلې بلکې دلیل یې ورڅخه وغوښتلی چې په کم دلیل ته پر دغه خلکو باندې جنگ کوي ځکه چې عمر رضی الله عنه ورته وویلو چې دا خلک کلمه وایي او لمونځ کوي او نبی علیه السلام ویلي دي چې ما ته امر کړل شوی ده د دې چې زه به خلق قتلوم تر څو چې کلمه ووایي نو ابوبکر صدیق د د مانعین زکات د مرتدینو د قتلولو په دلیل کې د سورت توبه پنځم نمبر آیات ورته راوړو چې په هغه کې دغه ځای هم ده وآتوا الزکات فخلوا سبیلهم که دا خلکو زکات ور ور ورکولو بیا لار ورته خالق کوي یعنی چې زکات یې نه ورکړی دا مرتد دی بیا یې مردار کوي نو عمر رضی الله عنه یې په دغه دلایلو مطمئن کوي نو بیا عمر رضی الله عنه د دغه موانعین زکات مرتدینو په خلاف جنگ شروع کړی نو تاسو ګوروي صحابه کرامو بغیر د دلیل غوښتلو د ابوبکر صدیق په خبره پسې نه دي تللي او دارنګه عمر رضی الله عنه به په لیونۍ زنانه حد جاری کولو بیا علی رضی الله عنه ورته وویلو چې پر لیونۍ زنانه باندې حد نه جاري کیږي او حدیث یې ورته وویلو نو عمر رضی الله عنه له خپل قول څخه رجوع وکړه او په حدیث یې عمل شروع کړی دارنګه عمر رضی الله عنه تقریر کولو چې مهرونه کم اخلي نو چې کله د منبر څخه راکښته شوی نو د قریشو یې زنانه ورباندې اعتراض وکړئ چې ته ولې منع کوې حال دا چې په قرآن کې راغلی دی و اتیتم احداهن قنطارا تاسو یوې زنانه ته ډېر مال ورکوئ نو عمر رضی الله عنه چپ شوی په دې وجه چې عمر رضی الله عنه به د آیات په اورېدو سره د الله څخه ویرېدی په دې وجه په صحابه کرامو کې دا ادب وای چې د الله د کتاب څخه به یې جوابونه نه کول عمر وویل عمر وویل ای د الله ای الله بخښنه وکړي ټول خلک د عمر څخه ډیر پوه دي او د قرنګ عبد الله ابن عمر رضی الله عنه ته یو کس وویل ته ولې حج تمتع جائز غنې حال دا چې ستا پلار عمر ابن الخطاب ورڅخه منع کوله نو ابن عمر ورته وویل په دې مې خبر که په دې خبره مې پوه کړه که چیرې زما پلار ورڅخه منع کړې وي او رسول الله دا کړی وي نو د رسول الله د خبر اتباع به کول کیږي او که زما د پلار د خبر اتباع به کیږي نو هغه کس ورته وویل چې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خبرې تعبیداري به کیږي نو ابن عمر ورته وویل یقینا چې رسول الله کړی ده نو زما د پلار عمل ولې په مقابل د عمل د رسول الله کې پیش کوي نو عمر رضی الله عنه عمر رضی الله عنه ته په دې ځای کې دلیل نه وای ورسېدلی نو ځکه هغه دا کار کړی دی نو تاسو ګورئ سوچ وکړئ چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرنګ صحابي چې رسول الله درې سوه شپېته خویونه بیان کړل رسول الله وویل دا خویونه که په چا کې ول هغه جنتي ده نو ابوبکر صدیق وویل ای د الله رسوله دا به په چا کې وي نو رسول الله ورته وویل ای ابوبکر دا په تا کې دي او بل دا چې د جنت اته دروازې دي او له اتو څخه به ابوبکر ته اواز کیږي چې راشه او د جنت زیری په دنیا کې ورباندې شوی ده او عمر او عمر رضی الله عنه هغه هغه صحابي ده چې د ده د رایې موافق څو ځایه په قرآن کې وحې راغلي دي او د جنت زیری په دنیا کې ورباندې شوی ده او نور فضایل هم ډیر شته نو له دغه رنګه جنتي صحابه کرامو به هم په خبره کې دلیل غوښتل کیږي او خبره به یې بې دلیله نه منله کیږي او د دې جنتي صحابه کرامو او خپلو ملګرو ته دا ونه ویل چې تاسو ولې په هره خبره کې له موږ څخه دلیل غواړئ موږ خو تاسو ته غلطه لار نه درښایو بلکې داسې یې ورته وویل ابوبکر صدیق رضی الله عنه په خطبه کښې دا فرمایلي ول زما خبره به تر هغه وخته نه منئ زما خبره به تر هغه وخته منئ زما خبره به تر هغه وخته منئ تر څو چې ما اطاعت کولو د الله تعالی او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم او کله چې ما د الله تعالی او د هغه د رسول نافرمانی وکړه نو زما اطاعت به بیا په تاسو باندې نشته او عمر رضی الله عنه به ویل یا الله بخښنه وکړي ټول خلک د عمر څخه ډېر پوه دي او داسې یې د خپلو ملګرو ته نه ویل چې تاسو زموږ سب را خرابوئ او جاسوسان یاست وغیره او اوس نو راشئ د دې وخت د بعضې مشرانو ته چې د قرآن او حدیث خبره ورته وکړي نو چې د ده له طبیعت سره په ټکر کې وي نو دا فوزو ته سمه هوا ورکړي او بد ورباندې ولګېږي العیاذ بالله او بیا هم ځان ته مسلمان وایي نو الله عز وجل خو هم ډیر قهار ذات داسې سمې له دا ځمکې ووهي ځکه دا هغه ذات چې د هیچا عبادت ته هم نه د محتاج ځکه الله عز وجل له دا ځمکې ووایي چې دی د الله عز وجل د نعمتو ناشکري کوي اوس به خار وای په خوړونو کې به دی غول خوړه خواړو او یا به ګیداړ وای او یا به چغال وای او یا به چرګ وای وغیره نو د الله څه در باندې کېدو او ته او ته له الله عز وجل انسان پیدا کړی او بیا یې د اسلام غوندې نعمت در په نصیب کړی ده او ته بیا هم پر قرآن او حدیث دومره تکبر کوې ورک شه ګونګټه نو را به شو اوس د مطلب خبرې ته نو اوس موږ یو وار بیا د خلافت خراسان والا ته دا وایو دا کم څه چې تاسو له موږ سره خالص دا زموږ حق غوښتلو په وجه وکړل تر هغه موږ د الله د رضا لپاره درتیر یو معاف کړي مو یاست او اوس مو بیا له تاسو څخه غوښتنه دا ده چې یو خدا تیرې غوښتنې په نظر کې ونیسئ او عملي یې کړئ او دویم او دویمې او دویمه خبره او دویمې نوې غوښتنې مو د قرآن او حدیث په رڼا کې له تاسو څخه دا دي اول اول له هر چا چې بیعت اخلي هغه به بلا شرطه بلا قید اخلي یعنی یو څوک به یو څوک به دا شرط نه لګوي چې زه حنفي مذهبه یم یا شافعي مذهبه یم نو د حنفیت او شافعیت رد به نه کیږي ځکه چې بیا موږ بیعت ماتوو نو څوک چې خپل بیعت کې نو څوک چې په خپل بیعت کې دا شرط لګوي دا په خپل نه د مسلمان ځکه یو څوک چې تر خپل کور تیر وي او تر سر تیر وي او تر حنفیت بیا نه تیریږي او تر مذهبو او تقلید بیا نه تیریږي دا په خپل نه د مسلمان نو چې دی په خپل نه د مسلمان نو بیا به په بل کې اسلام څنګه راولي یعنې موږ دا وایو چې بیعت به خالص د مسلمان په نامه اخستل کیږي یعنې هر هغه نوم چې په قرآن او حدیث کې ثبوت نه وي او دغه رنګه د شرکي نومونه چې زه حنفي یم یا شافعي یم وغیره دا به هر څوک له خپله ځانه لرې کوي او خالص هغه نوم به ځان ته خپلوي چې په قرآن او حدیث کې ثبوت وي لکه مسلمان او مؤمن و غیره ځکه چې رسول الله له خلکو په شرط بیعت نه دی اخیستی او رسول الله وایي عن عائشه قالت قال رسول الله صلی الله علیه وسلم عائشه وایي رسول الله وویل ما کان من شرط لیس فی کتاب الله کم شرط چې د الله په کتاب کې نه وي فهو باطل هغه باطل ده و ان کان مئة شرط که څه هم سل شرط وي مسند احمد او بیا او او خاص بیا داسې شرط لګول چې د شرک او بدعت رد بنه کیږي العیاذ بالله دا بیا کوم شرطونه دي او په خپل خو مې داسې عقیده ده ښه ورته غوږ شي چې دا د ټولې نړۍ کافران دا خبره وکړي چې موږ ټول مسلمانان کیږو خو خالص دا پر ډوډۍ چې بسم الله ویل کیږي و دغه بسم الله ته دعوت ورکول دي یو څه وخت بند کړل شي او یا دغه رنګه د رسول الله یو بل سنت طریقه لکه په ښي لاس چاته یو شی ورکول یا ورسره اخستل یا مسجد ته د داخلېدو په وخت کې شی قدم مخکې کول یعنې د یو څه وخت لپاره د رسول الله یو سنت طریقې ته پر دعوت کولو پابندي ولګوي او دا خبره وکړي چې په دې کار سره موږ ټول مسلمانان کیږو دا د ټولې نړۍ کافران نو یاد ساتئ زه به دا خبره نه ورسره ومنم بلکې د رسول الله و سنت ترقیې ته به دعوت جاري وساتم او دا ټول خلک دې په هغه خپل کفر کې پاتې سي بلا شرط که راځي اسلام ته راځي سي په شرط لګولو سره به یو څوک اسلام ته موږ نه را داخلوو او نه حکم د مسلمان د په شرط باندې څوک اسلام ته راځي او دویمه غوښتنه مو د قرآن او حدیث په رڼا کې دا ده چې هر ملګری یو چاته په دلیل کې د قرآن آیات یا حدیث ووایي نو هغه به هم جواب د قرآن په آیات یا حدیث ورکوي او یا به یې مني خو د قرآن د آیات او حدیث په جواب کې به داسې نه وایي چې زموږ مشران خو داسې نه دي ویلي او یا زموږ په منهج کښې خو داسې نه دي راغلي یعنې د قرآن او حدیث په جواب کې به د خپلو مشرانو اقوال او افعال نه پیش کوي لکه کم دا تیر واره چې به یې ویل چې عدناني خو بیا داسې وایي او ابو سعید ملا او حفیظ سعید خان خو بیا داسې کول ځکه چې د قرآن او حدیث الله وتعالى وراسي الى كلمه یو برابر کلمې ته یعنی خپل پیغمبر ته وایي چې دی يهودو نصاراو ته وایي چې راسي یو برابر کلمې ته له موږ سره کښېنئ او موږ هم د دې دور مقلدینو ته دا وایو چې تاسو راسي له موږ سره یو برابر کلمې ته کښېنئ داسې کلمه سواء چې هغه برابر یي بیننا په ما بیان زموږ کې او بینکم په ما بیان ستاسو کښې هغه دا عبادت به نه کو الله نعبد عبادت به نه کو الا الله مګر د یو الله عبادت به کوو ولا نشرک به شیئا او له الله سره به د شي شریک هم نه نسو ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله نه به نسو بعضې زموږ و بعضو نورو لره اللهګان بې له الله څه معنی بعضی زموږ وو بعضو نورو لره قانون سازان نه جوړوو حرام حو او حلال به یو بل ته نه سپارو بې دلیله به په یو او بل پسې نه ځو له یو او بل څخه به په مسایلو کې دلایل غواړو د رسول الله قول او فعل به د خپلو مشرانو د قول او فعل په مقابل کې نه پریدو نو الله وای فان تولوا کدی لدی خبره وګرځیدل ودی خبره ته نقش ناستو فقل اشهد باننا مسلمون نو تاسو ورته وایئ چې موږ شاهدي ادا کوو یقینا موږ مسلمانان یو موږ د قرآن او حدیث پر خبره مضبوط ولاړ یو او دا نه لکه شیخ ابو عمر چې هم یو بیان کړی وای چې زموږ د خلافت سیوري ته د حنفي شافعي مالکي حنبلي سلفي راتلای شي ځکه د اهل سنت و جماعت دي او بلروي او خوارجي نشي راتلای ځکه د اهل سنت والجماعت نه دي او اوس نو دی بیان ته دا نور مشرکانو داسې هوا ورکړې ده هر ځای ټلګرامو ته پرته کوي نو جواب ای شیخ ابو عمر زموږ له طرفه تا ته جواب موږ تا ته دا وایو د خوارجي او بلروي چې مسلمانان شي بیا ولې نشي درتلای او دا نور بیا ولې له حنفیت او شافعیت سره درتللای شي تعجب نو موږ تا ته دا وایو چې تنظیمونه او تفرق قي الله عز وجل په اسلام کې حرام کړی دی لکه څنګه چې الله ویلی دی ولا تکونو من المشرکین تاسو ما کېږي له مشرکانو من الذين فرقوا دينهم له هغو مشرکانو چې دوی تاسو نس کړی دین خپل لکه څنګه چې په هغه وخت کې يهود او نصارا و دغه رنګه تفرقې په دین کې جوړ کړي او په دې وخت کې د دې امت مقلدین يهوديان هم دین تاسو نس کوي ټکړې ټکړې کوي وکانو شیعا او ډلې ډلې سوي دي نو ای شیخ ابو عمر او تابع ته تنظیمونه او تر تفرقه د اهل سنت و جماعت په نامه جائز او روا کړل دا اهل سنت و جماعت دي دا چی راغلی دي په کم حدیث کې دا راغلی دي چې دا دارنګ تنظیمونه په اسلام کې جوړ وي دا او دا نومونه به وي دا د اهل سنت و جماعت په نامه وي دا به ټول جنتیان وي دا دا دا دا تفرقه او تا دلته تحلیل د محرمه دا د ما حرم الله وکړی هغه څه دی حلال کړل په دین کې چې هغه حرام حرام کړی دي او لزانه دی شعری جوړ کړی لکه څنګه چې الله عزوجل ویلی دی ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین الا وای د دې خلکو د پاره شین کانان ته په دې ځمکه کښې چې دوی ته هغه سره واکړي دي چې پر هغه ځای جما لم یأذن به الله چې پر هغه ځای اجازت نه ورکوم الله وایي دا تنظیمونه ما په دین کې حرام کړي ول دا خلک څوک دي چې زما شریکان یې له ځانه جوړ کړل خلکو دې تنظیمونه په دین کې حلال کړل او جایز یې کړل لکه تاسې کړل د اهل سنت و جماعت په نوم نو ای شیخ ابو عمر که چیرې ژوندی له دې خبرو رجوع وکړه ځکه د حنفیانو د خوشحالولو لپاره دې دا خبره کړې ده او الله دې ناراضه کړی ده او اوس رجوع وکړه چې الله خوشحاله شي او حنفیان که ناراضه شي هم پروا نه کوي ځکه له حق پرستو شیخانو سره دا رنګه خبرې نه دي لایقې ځکه چې ستاسو په دغه رنګه خبرو باندې په زرګونو مشرکین د قرآن او حدیث په جواب کې پیش کوي نو له زرګونو مشرکانو سره دې کومک وکړي او دا خبرې که په غلطي در څخه شوې وي نو الله دې معافي درته وکړي خو اوس توبه ورباندې وباسه او که په قصد یې کړې وي نو تجدید د ایمان وکړه و الله ته توبه وباسه ځکه په حنفیت او مذهبو کې دا وخت تر جمهوریت غټ کفر روان دی ځکه دا هغه حنفیت ته چې د ده په جوړولو او په ده پسې د تللو الله امر نه ده کړی خالص خلک په خپلو ګمانو پسې روان دي دلیل یې دا ده چې زما پلار او نیکه او ټول خاندان او ډیر ملایان د دغه مذهب پر لار روان دي او دا څلوېښتو ملایانو جوړ کړی ده دا هغه حنفیت ده چې د رسول الله په سنت طریقو پورې په ده کې ټوقې کیږي دا هغه حنفیت دی چې د رسول الله له سنت طریقو سره په ده کې بغض کول کیږي دا هغه حنفیت دی چې ځان ته معلوم کتابونه لري او معلوم لایان لري او د قرآن او حدیث په مقابل کې په هغوی فیصلې کیږي دا هغه حنفیت دی چې د الله او رسول خبره وړل کیږي او د دغه مذهب د کتابو د خبرو سره کتل کیږي بیا که ورسره برابر شوه ورخستل کیږي او که نس و ورسره برابر بیا نو د منسوخ په نامه غورځول کیږي او یا تعویل پکښې کیږي دا هغه حنفیت ده چې د الله اسماء او صفات پر هغه رنګه نه پکښې منل کیږي لکه څنګه چې الله غوښتنه کړې ده بلکې پر هغه رنګه منل کیږي لکه څنګه چې په دې خود ساخته حنفیت کې فیصله ور باندې شوې ده دا هغه حنفیت ده چې د الله ذات هر ځای پکښې بلل کیږي العیاذ بالله دا هغه حنفیت دی چې خالص الحب فی المذهب والبغض فی المذهب پکښې کیږي دا هغه حنفیت دی چې د دې مذهب په هر ملا ته د پیغمبرۍ صفات پکښې ورکړل شوی ده هغه پر دې طریقه چې دا مقلدین وایي چې د عالم په خبره به عمل کوي او دلیل به نه ورڅخه غواړي دا هغه حنفیت ده چې په ده کښې څوک نه وي داخل د وهابي لا مذهب یا د منافق یا انګریز وي فیداوار په نوم بلل کیږي بیا که یې څه هم عمل په قرآن او حدیث وي و هغه ته اعتبار نشته د مقلدینو په نیز العیاذ بالله دا هغه حنفیت ده چې دین ناقص پکښې بلل کېږي هغه دا چې د حنفیان وایي چې دا میخه او یا دا د بعضو زنانو نکاحونه او په لمانځه کې سبحانه ویل دا زموږ ملایانو روا کړي دي العیاذ بالله سره له دې خبرې چې الله وایي الیوم اکملت لکم دینکم دا هغه حنفیت دی چې په دین کې تنظیمونو جوړول په ده کې حلال شوي دي سره له دې خبرې چې الله عز وجل وایي ولا تکونو من المشرکین تیمه کېږئ له مشرکانو من الذين لغ مشرکان فرقوا دينهم سدي تسناس کړي د دین خپل وکانو سی دي دي شي انډلې ډلې کل حزب بما لديهم فرحون هر ډله کم څه چې لده سره دی پاغه خوشاله کیږي دا هغه حنفیت دی چې بعضی شیان لکه غلا زنا پردیو زنانه وتکتل او نسوار چرس کوکنار او یو قسم ته سود په بدل نامش او شراب فیوه حله او بل حله په دک شي حلال کړل شوی دی دا هغه حنفیت دی چې د الله احکام لکه لمونځ او روژه او نکاح او طلاق او د جمعې لمونځ او د اختر لمونځ او د مړي لمونځ او زکات او میراث او ځمکه ویشل وغیره یعنې په سلو کې لس احکام که د فقه حنفي که د قرآن او حدیث سره برابر ول دا نور نوي له قرآن او حدیث سره په ټکر کې دي، سره له دې خبرې چې په سلو کې لس احکام خو د شیعه ګانو د فقه جعفري او د جمهوریت دا هم له قرآن او حدیث سره برابرېږي او د عیسوي دین دا خو زیات ورسره برابرېږي، نو په دې سره خو جمهوریت او شیعیت او عیسویت حق نو په دې سره خو جمهوریت او شیعیت او عیسویت ته حق نه ویل کیږي او د حنفیت په باره کې خو هم څه وحې نه دي راغلي چې دا دې حق وبلل شي دا هغه حنفیت دی چې د مسلمان نوم له ځانه پکښې لرې کړل شوی ده او د هغه پر ځای یو شرکي نوم پر ځان پکښې ښودل شوی ده هغه دا چې زه حنفي یم دا هغه حنفیت دی چې په سلګونو خلک د قرآن او حدیث په مقابل کې د ده لپاره جنګیږي او مرداریږي دا هغه حنفیت ده چې هر هغه مشرک یې دعوا لري چې په تاریخ کې یې په کفر کې کم ساری لیدل کیږي دا هغه حنفیت ده چې د قرآن او حدیث په نامه یو غیر دین پر خلکو د دین په نامه تپل کیږي یعنی خلکو ته پکښې په شهادو کې زهر ورکول کیږي دا هغه حنفیت ده چې په هر انقلاب کې د د د لوجه موحدین ملګری زندان ته چول کیږي او قتلول کیږي دا هغه حنفیت دی چې دا بعضې خلک و خپلو ځانو ته مجاهدین هم وایي تر خپل سر هم تیریږي او تر کور او تر وطن او مور او فلار او قریبانو او اولاد وغیره تر دغه ټولو تیریږي خو تر دغه خود ساخته حنفیت نه تیریږي و اشربو فی قلوبهم العجل بکفرهم و اشربو فی قلوبهم الحنفه بکفرهم د هغه حنفیت ته که دې په غره کې له یو شپانه څخه پوښتنه وکړه نو هغه په هم درته ووایي چې زه د امام صاحب په مذهب یم او هغه په خپل مذهب ده او که دې بیا د رسول الله پوښتنه ورڅخه وکړه نو هغه نه پیژني دا هغه حنفیت ته چې نن خلک خپل ماشومان ته د رسول الله تعارف نه کوي چې زه چې رسول الله څوک ده او د فلار نوم یې څه ده او فقوم څوک ده او څه لپاره راغلی ده او د دې په مقابل کې بیا ابا حنیفه ور پیژندل کیږي چې دا د ثابت زوی ده او موږ یې په مذهب یو العیاذ بالله دا هغه نفیت دی چې خلک په لسګونو کفریات پکښې کښې کوي او پر کفر یې نه بولي دا هغه حنفیت دی چې خلکو ته د رسول الله د خبرې په مقابل کې د ملایانو او امامانو د خبرو عظمت په زړه کې اچول کیږي دا هغه حنفیت دی چې شپانه او سپین ږیری او سپین سرې زنانه او ماشومان یې ټول دعوه لري دا هغه حنفیت دی چې خلک نن د دې حنفیت له وجې د مؤمن دوستي او نزدېکت نه خوښوي او د دې په مقابل کې بیا د روسیانو او چینایانو او امریکایانو او شیعګانو او هر کافر دوستي خوښوي دا هغه حنفیت دی چې نن د مسلمانانو مسجدونه د دوی له وجې څخه نړول کېږي دا هغه حنفیت دی چې نن خلک د موحدینو ملګرو له دارالاسلام څخه شړلو و دارالکفر ته تیار دي له دارالاسلام څخه شړلو و دارالکفر ته تیار دي خو د دې خودساخته حنفیت و پرېښودلو ته نه دي تیار دا هغه حنفیت دی چې نن خلکو ته جن... چې نن خلکو جنتونه د ده لپاره پرېښودل او د خپلو ځانو لپاره یې جهنم واجب کړی دا هغه حنفیت دی چې د دې پر باطلوالي و خلکو ته ښکاره ایاتونه او حدیثونه تیر کې بیا هم خلک نه مني دا هغه حنفیت دی چې نن خلک له ټوفکانو سره و کافرانو ته تسلیمېدو ته تیار دي خو د دې خود ساخته حنفیت و پرېښودلو ته نه دي تیار دا هغه حنفیت دی چې نن هر ځای موحدین ملګري د ده له وجې خپل ژوند نشي کولای او د رسول الله پر طریقه خپل لمونځ او نور د الله عز وجل احکام نشي کولای دا هغه حنفیت دی چې دا خپل پیروان هر وخت کفارو ته سر ټیټه کوي دا هغه حنفیت دی چې دا خپل پیروان به د دجال ملګري کوي او له امام مهدي سره به په جنګ اخته کوي دا هغه حنفیت ته چې دا خپل پیروان به جهنم ته داخلوي ان شاء الله نو آیا سره له دې دونو کفریاتو بیا هم حنفیت حق بیا هم حنفیت حق د العیاذ بالله او دا جمهوریت او شیعیت او قیدانت او یهودیت او نصرانیت دا د کافران کیږي او حنفیان دي بیا سره له دا دونو کفریاتو مسلمانان مسلمانان وي العیاذ بالله دا ځکه چې د حنفیان مرتدین وایي چې زموږ امام ابو حنیفه په مکه کې پر یوه پښه پر عبادت ولاړ وای نو ناڅاپه غږ ورباندې وشوی چې ته او ستا مذهبیان مې ټول بخښلي دي نو اوس ځکه حنفیان نه کافران کیږي او له کلمې څخه یې دم جوړ کړی ده او پر خپلو ځانو یې چف کړی ده د حنفیت چې ده دا یو ونه ده نو د دغې ونې یو بنیاد او یو څو شاخونه دي او دا بنیاد هم کفر ده او دا شاخونه هم کفر دي ځکه چې د حنفیت بنیاد بې خواصل دا له اکثریت جوړ ده ځکه چې د حنفیت په څلورمه صدۍ کښې د کمې صدۍ بدوالی چې د رسول الله په ژبه بیان شوی ده په دغه وخت کښې د خلکو په خپله خواهشاتي غوښتنه جوړ شوی ده لکه جمهوریت او خلک یې خالص د اکثریت له وجې تعبیداري کوي چې نسبت یې و څلوېښتو کسانو ته کېږي چې دا څلوېښتو کسانو جوړ کړی ده او خالص له دې وجې یې تعبیداري کېږي چې زما پلار او نیکه او خاندان او ملایان دا ټول حنفیان دي او د دې حنفي مذهب پیروان دي نو زه دا لاره هیڅکله نه پرېږدم او د دې په مقابل کې د قرآن او حدیث عقیدې ته وایي العیاذ بالله چې دا نوی دین ده او د شیطانت عقیده ده او دا موږ نشو قبلولای نو د اکثریت تابعداري کول د قرآن او حدیث په تابعداري پرېښودل دا کفر ده په دې سره سړی کافر کیږي نو د حنفیت بنیاد یعنی اصل او بیخ دا کفر ده او د حنفیت شاخونه چې کوم دي دا خو ډیر دي خو هغه مهم لوی شاخونه یې دا دا درې دي فنچفریان دیوبندیان بلرویان نو د دې حنفیت اول اصلي بچیان چې کوم دي دا د پنجپیریان دي نو دا یو څو شپې مخکې یو کتاب لیکلی وی ورسنویې ته یې پورته کړی وی چې هغه کتاب په دې نوم ده آیا اوسني طالبان رښتیا هم د حنفیت پیروان دي تاسو ګورئ له د نامه یې لا دا خبره ښکاره معلومیږي چې د حنفیت پیروان دا اوسني طالبان نه دي بلکې موږ یو نو په دغه کتاب کې دا بعضي چې کوم د دوی نه خوښ حنفیان دي د هغوی رد کړی وای او نور یې نو ښه سم د دې خپل خودساخته حنفیت دفاع پکښې کړې ده نو یو عجبه د خندا خبرې یې پکښې لیکلې دي نو اوس موږ د دغه کتاب یو څو خبرې تاسو ته رانقل کوو او د هغوی جوابونه هم کوو انشاءالله نو د دغه کتاب په پنځه دېرشمه صفحه کې دا خبر لیکلې ده چې د ډیموکراسۍ و قانون ته که څوک ورواوښتی بیا که حنفي وي د حنفیت نسبت نشي ورته کېدای او که شافعي وي د شافعیت نسبت نشي ورته کېدای او که حنبلي وي د حنبلیت نسبت نشي ورته کېدای او که مالکي وي د مالکیت نسبت نشي ورته کېدای جواب موږ تاسو ته دا وایو چې حنفیت او شافعیت او حنبلیت او مالکیت دا په خپله ډیموکراسي او جمهوریت ده د دوی و دیموکراسي و نسبت کولو ته ضرورت نشته او د دغه کتاب په یو سلو یو دیرسمه صفحه کې دا خبر لیکلې ده چې څوک په قرآن فیصله نه کوي له هغه څخه الله او رسول او مؤمنان او حنفیت بیزار ده جواب موږ تاسو ته دا وایو چې حنفیت په خپله کفر ده نو نو بل کفر ده د بیزارۍ ضرورت نه لري او دغه کتاب په دو دیرسمه صفحه کې دا خبر لیکلی ده چې د با د طالبانو نسل اوس بدل شوی ده هیڅ کله د حنفیت نمایندګي نشي کولای ځکه چې دوی د جمهوریت رد نه کوي جواب د دې خدا معنا ده چې د حنفیت اصلي نمایندګان موږ یو او دوی نمایندګي نشي کولای او دویم جواب حنفیت په خپل کوپر ده نو یو کوپر به د بل کوپر رد کولو ته ضرورت نه لري او د دغه کتاب په دویم صفحه کې دا خبر لیکلی ده چې د دې وخت د امارتیانو له حنفیت الله او رسول او د ملا محمد عمر حنفیت بیزار ده جواب د دې خدا معنا ده چې د ملا عمر شه حنفیت وای العیاذ بالله او د دا اوس موجوده بد حنفیت ده دویم جواب د دې خدا معنا ده چې له دې اوس کوپر د ملا عمر کوپر بیزار ده او د دغه کتاب په 113مه صفحه کې دا خبر لیکلې ده چې د طالبانو د دې معاصر حنفیت تر شا د اسعی لاس ده جواب د دې خداسي مثال ده لکه تاسو چې وایاست چې د یو کفر تر شا د بل کفر لاس ده او د دغه کتاب په 113مه صفحه کې دا خبر لیکلې ده چې راځئ د پخواني حنفیت په رڼا کې چې پخوانو حنفي علماو د دا اوس د پاکستاني حنفیانو په حق کښې څه ویلي دي جواب د دې خدا معنا ده چې راځئ پخوانو علماو د پخواني کفر په رڼا کې د دا اوس پاکستاني کافرانو په حق کښې څه ویلي دي او د دغه کتاب په اته څلوېښتمه صفحه کې دا خبر لیکلی ده چی د حنفیت ترنګ مه بدوی او دا خرافات مو بند کړی جواب د دی خدا معنا ده چی حنفیت په خپل شد علیاذ بالله او اوس یې تاسو رنګ ور بدوی نور یې هم دغه رنګه کفریات ډیر پکښې ذکر کړی دي ستاسو د پوه کولو لپاره دومره کافی دي موږ دوی ته دا وایو زموږ له طرفه دوی ته دا جواب ده موږ دوی ته دا وایو دا کوم آیاتونه چې تاسو د حنفیت په رد کولو کې ویلي دي هغه دا چې ولا تکونو من المشرکین تاسې مه کېږئ له مشرکانو من الذین فرقو دینهم لغو مشرکانو چې تاسو ناس یې کړی د دین خپل وکانو شیعا او دوی ډلې ډلې شوي دي په دین کې تنظیمونه جوړ کړي دي کل حزب بما لدیهم فرحون هره ډله کوم څه چې له دوی سره دي په هغه دوی خوشحاله کېږي نو د دغه آیات تو دغه رنګ هم چې مې څه نور آیتونه هم ویلي دي نو اول مستاق تاسو یاست او بیا هغه نور حنفیان دي کم چې ستاسو تر خوا ناچپ دي ځکه چې دا حنفیت په هغه وخت کښې لا کفر وای چې قرآن او حدیث موجود وو او دا خلکو جوړاوی او د حنفیت د شیطان له لارو څخه یو لویه لار ده او د حنفیت د وخت حب البت ده نو تاسو چې د حنفیت رد کوئ سم فرایه وکئ دین نیمګړي رد کولو ته د الله د دین ضرورت نشته او دریمه غوښتنه مو د قرآن او حدیث په رڼا کې دا ده د کومو کفارو چې مالونه غنیمت کیږي غنیمت کول کیږي نو د هغو کفارو مرتدینو ښځې به هم ورسره منځې کول کیږي او بله غوښتنه مو دا ده دا وار ته به په ټارګټ کې تر ټولو اول مشرکین بدعتي دا خرافاتي ملایان چې دا په خلکو کې فتنې جوړې کړې دي دا به تر ټولو په وژلو کې رامخکې کول کیږي اول به د ټوفک د خولې هدف دوی ګرځول کیږي ځکه چې دا ائمه د کفر دي چې دوی نه وژل سوي و اسلام و دعوت پرمختګ ته لاره نه واریږي اول به دوی مرداریږي او څلورمه غوښتنه مو د قرآن او حدیث په رڼا کښې دا ده چې زما د دې ټولو خبرو کمې چې مې د الله عز وجل په نصرت سره درته وکړې د قرآن او حدیث په رڼا کې دننه نو د دغو مطلب دا ده چې اول خپل ځانونه قرآن او حدیث ته پوره تسلیم کړي او بیا چې مو یوه لویش ځمکه نیوله په هغه کښې فرق د قرآن او حدیث پر هغه کښې فرق قرآن او حدیث نافذوي او خپلو خودساخته حکمتو ته چې سل کروړه مل اسلحه درکړم او سل کروړه کسان ملګري درکړم او سر او سل کروړه جهازونه او تیارې درکړم او سل کروړه ریډوګانې درکړم او سل کروړه مناصرین درکړم چې تبلیغات کوي وغیره که دې د دې ټولو باوجود نه په دنیا کې کامیابه سواس او نه په آخرت کې ځکه چې الله عز وجل چې خلافت او مقلدینو او مذهبیانو او هغه خلکو ته ورکولای چې هغه د قرآن او حدیث په مقابل کې د خودساخته حکمتونه چلوي نو بیا خو به یې هغه خلکو ته ورکړی وای چې هغوی د روسانو په مقابل کې جهاد وکړي او د ام عمر د وخت خلکو ته به یې ورکړی وای او د القاعدې والا ته به یې ورکړی وای او د تحریک طالبان پاکستان والا ته به یې ورکړی وای او دا موجوده امارتیانو ته به یې ورکړی وای او تاسو ته به په هلمند او تاسو به په هلمند او جوزجان او زابل او ننګرهار کې برقرار پاتې شوي وای نو چې دا رنګه خلکو ته الله عزوجل خلافت نه ورکوي نو څه کول پکار دي نور نو سوچ پرې وکړئ او نبی علیه السلام وایي زما امتي عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابي هريره وای نبی علیه السلام وویل لا يلدغ المؤمن لا يلدغ المؤمن ندي وچچل سي مؤمن من حجر واحد لا يو غاره څخه مرتين دوه واره او علی عز وجل ویل دي په سورته نور په 15 پنځوستم آیات کې د خلافت وعده الله له هغه چا سره کړې ده لا یشرکون بی شیئا او په شیعه کې د مذهبونه او تقلیدونه او د قرآن او حدیث په مقابل کې د خودساخته د خودساخته حکمتونه دا ټول داخل دي او ورڅخه استثنا نه دي نور نو له قرآن او حدیث او دا تنظیمو څخه سبق واخلئ سره له دې خبرې چې دا ځمکه خو د الله د الله عز وجل وایي ان الارض لله یورثها الله وایي دا ځمکه زما د دا ځمکه د الله د په میراث ورکوي وغه چاته من وغه چاته یشاء من عباده چې خوښه سي چې وغواړي الله رب العالمین له بندګانانو خپلو یعنې الله رب العالمین دا ځمکه چا ته ورکوي چې خوښه سي او هغو بندګانو ته ورکوي او د سورة الانبیاء په یو سل پنځم آیات کې الله عز وجل وایي ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يريثها عبادي الصالحون او یقینا موږ لیکلی وو په زبور کښې وروسته د ذکر د تورات څخه چې بېشکه ځمکه به اخلي په میراث کښې بندګان بندګان زما نیکان او د سورة نور په پنځه پنځوستم نمبر آیات کې الله عز وجل وایي وعد الله الذین آمنوا منکم وعده کړې ده ما له هغو کسانو سره چې ایمان یې راوړی ده په تاسو کښې وعاملو الصالحات او نیک عملونه یې کړي دي لیستخلفنهم فی الارض خامخا به خلافت ورکوم دوی ته په ځمکه کښې کما استخلف الذین من قبلهم لکه څنګه چې مې خلافت ورکړی وو و هغه مخکنیو خلکو ته کوم چې تر دوی مخکې ول د سورة عمران په شپږویستم نمبر آیات کې الله عز وجل وایي قل اللهم ووایه اسما لره مالک الملک با مالک د باچهي سیې هغه ته مالک د بادشاهي سي هغه ته تؤتي الملک ورکوي بادشاهي من هغه چا ته تشاء او چې ستا خوښه سي وتنزع الملک راکاږي بادشاهي ممن له هغه چا چې تشاء او چې ستا خوښه سي وتعز عزت ورکوي من هغه چا ته تشاء او چې ستا خوښه سي وتذل په ذلت کې اچوي ذلیل کوي من هغه څوک تشاء او چې ستا خوښه سي بیا دې کل خیر ستا په لاس کې ټول خیرونه دي انک علی کل شی قدیر یقینا ته چې پر هر څه باندې قادر او علی عز وجل وای یا ایها الذین آمنو ای ایمان والاو ان تنصر الله کته د الله لدین سره کومک کوي ینصرکم الله وزل ستاسو سره کومک کوم ويثبت اقدامکم ستاسو قدمونه به مضبوط کوم د دشمن په مقابله کې او زه تاسو ته فتوحات پر دشمن درکړم په بل آیت کې الله عز وجل وایي وکان حقا علینا نصر المؤمنین او دی لازم پر موږ باندې مدد کول له مؤمنانو سره او په بل آیات کې الله عز وجل وایي ولینصرن الله من ینصروه خامخا به مدد کوي الله پاک لغه چا سره چې څوک د الله د دین کومک کوي ان الله یقینا الله ستا لقوی لقوی قوت والا ده عزیز زورور ده وقال الله تعالی الله رب العالمین وای ولا تهنوا تاسو سستی مکوئ په پرېښودلو د جهاد سره ولا تحزنوا او مه غمګین کیږئ په کومو مشکلات چې تاسو ته درسیږي د الله په لار کې وانتم الاعلون تاسو سیاس یعنې اوچتې پورته یې ان کنتم مؤمنین که تاسو ایمان والا په شرط دی چې که په تاسو کې ایمان او تاسو ایمان والا وي نو ګوره سره له دا دونو خبرو چې الله رب العالمین وایي ځمکه زما دغه چا تېر کوم چې زه وغواړم او زه نصرت دغه چا کوم څوک زما د دین نصرت کوي نو بیا ولې الله رب العالمین موږ تاسو ته دا ځمکه نه راکوي سره له دې نو دا وجه دا شی ده د الله په وعدو کې خو هیڅ شک نسته څوک چې د الله په وعدو کې شک کوي هغه مرتد ده الله خو یقیني ویلي دي یقیني ځمکه راکوي خو اوس یې ما او تا ته نه راکوي خبره دلته ده چې زما او ستا عقیده او عمل د شرعت تر چوکاټه بهر دي چې ما او تا خپل عمل د شرعت و چوکاټ ته رادننه کو الله په دې ځمکو څه کوي خوراکوي یې الله خو د دې ګنده مردارو انسانانو دپاره دا ځمکې نه دي پیدا کړې چې کفري قوانین یې پر نافذ کړي دي او ګنده انسانان پر دې ځمکو ګرځي دا ځمکه به د الله وي پر دې به قانون د الله نافظېږي الله خو ځمکه د خپل قانون د نافظولو د خلافت لپاره پیدا کړې ده خو کار په ما او تا کې ده تس په خوله باندې دعوی کوو حقیقت بیا هلته نشته دغه رنګه نو راسي د الله د رضا لپاره د خپل عقیده او عمل یو ور د چوک د شریعت په چوکاټ ته دننه کو او هر خبره د قران حدیث پرونه کې دننه یو بل تکو او له تقلیدي دلایل څخه ځانونه وساتو بیا به څنګه لازمه کما او تاسو نه راکې الله مو ویني الله ټول ویني دا کفار هم الله ویني دا ټینکونه هم الله ورکړي دي دا جهازونه هم دا نور مشرکین هم الله پیدا کړي دي ما او تا هم الله پیدا کړي یو ټول ویني د الله له له نظر نه یو غایب خو زما او ستا عمل الله ویني نو بیا ولې نو خبره دا شی ده راسئ د الله د رضا لپاره دا کار وکړو او بل او بل غوښتنه مو دا ده دا بعضې ملګري د دا بعضې مجاهدینو او شهیدانو تصویرونه لکه د خلیفة المسلمین ابوبکر بغدادي تصویر یا اسامه بن لادین یا ابو محمد العدناني یا زقاوي یا ملاد عبدالله او حکیم الله مسعود وغیره دا یې پر خپلو ایډیانو لګولي وي لکه د فیسبوک او ټلګرام وغیره او بعضو بیا چینلونه چینلونه ورته جوړ کړي دي وغیره د سلګونو شهیدانو تصویرونه نشروي چې دا داسې کارنامې وکړي دا نو داسې وو لکه بیخي تصویر پرستي یې زیاته شروع کړې ده وینې نو دوی دا غواړي چې په دغه رنګه کار خپل دعوت پر مخ یوسي جواب، موږ دوی ته دا وایو چې دعوت د تصویر په له منځه وړلو پر مخ ځي او که د تصویر په نشرولو؟ دویم، ایا نبی علیه السلام موږ ته د تصویر په ساتلو امر کړی ده که د تصویر په ورکولو؟ او بل حدیث کې راځي چې څوک نیک عمل وکړي هغه الله را برسېره کوي حقیقت نه پاتېږي حق الله رب العالمین په خپله پورته کوي او بل صحابه اصحاب کهف اوه کسان ول هغه په یو زمانہ کې په یو غره کې په یو غار ننوتلي دي خو سره له دې چې د دوی عقیده د توحید و عمل صالح درلودی الله رب العالمین د دوی تذکره له هغه وخت تر دې وخته د ټولو خلکو په خوله کې وراچولې ده نو الله رب العالمین خو حق را برسېره کوي او بل امام بخاری په کتاب تفسیر کښې د ابن عباس رضی الله عنه څخه روایت کوي چې د نوح علیه السلام قوم چې د کومو معبودانو عبادت کولو عربانو به هم د هغوی عبادت کولو ود سواع یغوث یعوق او نصر په قوم نوح کښې د نیکانو خلکو نومونه ول کله چې دا خلک وفات شو نو شیطان د دوی د قوم په زړو کې دا خبره واچوله چې د دوی د ناستې په ځایونو باندې د دوی نومونه او جسیمې جوړې کړئ د دې بزرګانو او ویې لګوئ یعنې شیطان ورسره دا چل وکړو چې دې مجسمو کتلو سره به تاسو ته د مشرانو ستاسو به ستاسو د مشرانو قدر په زړه کښې پاته وي او الله به درته رایادېږي یعنې دې ګورئ دغو جسمو ته عبادت الله کوي عبادت د دې مه کوئ اول شیطان دا چل ورسره وکړو بیا څه وخت وروسته په دې یې مجبور کړل چې چې دا مجسمې خپلو عبادتخانو ته نقل کړې دا تصویرونه او بیا وروسته د دوی د منځ څخه علم پورته شو نو د دې جسمو عبادت یې شروع کړو یعنی شیطان وا کشرانو ته وویلو چې ستاسو مشرانو به د دې عبادت کولو نو کشرانو د هغوی مجسمو عبادت شروع کړو او بل عبد الله بن مسعود واي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اشد الناس عذابا يقينا سخت خلقو سبوي ورځ په قیامت کې په عذاب ورکولو کې چې الله به ته سخت عذاب ورکوي يوم القيامه په ورځ قیامت کې المصورون هغه به تصویر جوړونکي وي عن ابي وائل عن ابي الحياج الاسدي ابي وائل روایت کوي له حیاج اسدي څخه دا حیاج اسدي دا یو جنگي قومندان د علي رضی الله عنه قال دی وی قال ویل مالی ما لره علي بن ابي طالب علي ابن ابي طالب راته ویل الا ابعثك الا ابعثك ازت عن ولا جميع داس كارت على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم چې هغه کارت زه رسول الله عليه جلوه نو دا چې دا دا برابره وه یعنې دا قبر په سړی کې رواج وي سپور ته نه پرېږدي او بل بعضې د تصویر د ضرورتو په خاطر بعضې تصاویر لکه د پاسپورټ یا د تذکرې او شناخته کارټو وغیره نور د ضرورتو پر بنات بیا چې کم څوک کوي هغه دې هم له علما او یو له داسې یو عالم دې د قرآن حدیث په رڼا کې دلایل وغواړي د ضرورت په انداز باندې نو که دا کار چیرې دوی کوي نو دلایل دې ورڅخه وغواړي بیا دې وکړي خو دا اوس خو بیخي یو مخ یعنې ته ګورئ تاسې ګورئ د شهید تصویر په نسبت د یو ډم تصویر ته په نسبت ګرځول دا ډیر حرام کار ده یعنی د یو ډم د یو ډمې تصویر کله تا پر ځمکه پریوځي ته یې په احترام نه راپورته کوي خو د شهید یا د یو مجاهد یا د یو بزرګ تصویر که درته پریوځي ته په احترام راپورته کوي او په کور کې دې په احترام یې او په بل ځای کې مقام د احترام ورکوي نو کم از کم ګوره دا د تصویر دا د تصویر احترام خو دې شروع کوي خپل ځان سره سوچ وکړه د یو حرام شي یعنی د یو حرام شي احترام دې شروع کړی ده نو د یو بزرګ د یو شهید تصویر نږدې کوونکی د شرک ته په نسبت د ډم در تصویر سوچ وکړئ په دې خبره کې او بل خبر دا موږ هم درځو والله لازم دلته په تاغوت کې زموږ ایمانو تر ډېره غټه خطره ده ځکه چې ناقضات ډېر دي هغه روزي ډیر هغه حلال روزي لا ډیره کم پیدا کیږي او بل داسې مجلسونه ډیر کم پیدا کیږي چې په هغوی کې دی په قرآن او حدیث پورې ټوقې او کفر نه کیږي او نور ناقضات هم ډیر دي او چې بهر ته راووځم اکثره یا مشرکه یا مشرک یا بدعتي په مخه راځي او یا چرسي یا پوډري وغیره یا بحیا زنانه او په اخر کې دا یوه خبره درته کوم دا خبرې خالص ما د الله د رضا لپاره وکړي والله العظیم که مې له هیڅ چا سره خپل خواهشاتي کینه او بغض وي مګر کوي هغه به خالص د الله عز وجل د دین په خاطر وي چې څوک په د الله او د رسول خبره صحیح نه عملي کوي صرف په دې واجب مې ورسره ده نو که زه په دې خبرو کې حق ته رسېدلی یم الله عزوجل دې بدله یعنې ثوابونه د هغه راکړي د خیر او که به زه په یو ځای کې غلط شوی یم نو الله دې معافي راته وکړي او که زه هر چا په دې خپله غلطي خبر کړم د قرآن او حدیث په رڼا کې دننه نو ډېر خیر به وي او ډېرې دعاوې به ورته وکړم او ټول ته دا وایم که هغه زموږ ورونه دي او که خویندې چې ما په خپلو نیکو دعاګانو کې مه هېروئ اخر دعوه